همدارنګه محترم صفی الله پوښتنه کوي وای د جمعې دوه اخري رکعات سنت مؤکد دی او که څلور رکعات خو دغه وروڼو ته باید ووایم چې د چا پر مذهب ښه یاست چې دا دوه رکعات د جمعې مبارکې تر لمانځه وروسته چې کېږي که تاسې پر مذهب د یارانو یاست نو یاران یې سنت مؤکد بولي ولې خو هغه قول کوي په دا سته رکعات باندې یعنې شپږ رکعاتونه دا څلور الی د سنت دي او دا دوه الی د سنت یعنې مؤکد مؤکد مؤکد سنت اما زموږ استاد حضرت امام صاحب رضی الله عنه هغه وایي دغه څلور رکعاته دا سنت مؤکد دي بالکل په دا څلور چې اکتفا وکړي غاړې مو خلاصې دي هغه دوه رکعاته پر تاسو باندې نشته ولې د علیه السلام مبارک سره چې ثابت دي فصل المانزه د جمعې یو حدیث مقدس کې راځي چې علیه السلام مبارک څلور رکعات کړي بل حدیث بل روایت کې راځي چې علیه السلام مبارک دوه رکعات کړي نو حضرت امام صاحب وایي چې دغه اکثر مشتمل بر اقل یعنی اقل په زمن کې د اکثر موجود چې څلور رکعات مو وکړه هغه دوه پکې عادات و دغه څخه نه اوس نه موقت نشو که چیرې سنت مؤکد وای حضرت امام صاحب قول په ترک باندې نه کاو اما یاران مبارکان وای وای عمل باید په حدیثی نوش په دا دواړو احادیثو مبارکو چې څلور رکعات علی السلام مبارک کړی دی په دې هم عمل کوي چې هغه دوه رکعات سنت یعنی منځ فصل جمعه د علی السلام مبارک مثبت مروی دی هغه حدیث هم باید عملی شي نو څلور او دوه چې سره یو ځای کړي په دوه نته په دوه سلامه دا شپږ او چې په حساب کې خطا نه سي په دې شرط نو یاران وایي شپږ رکعته وکړي شپږ سنت موقت بولي امام صاحب مبارک وایي څلور وکړي دا څلور سنت بولي هغه دوه نفل دي اما موږ ورته چې دا شپږ رکعته کوو هغه پر مذهب د یارانو نو عبادت چې هر څو ډېرې خوښه دي نو چې د لاسه مو کېږي هغه شپږ رکعته کوي او که بیخي تور دې وهلي واست بیا به پر هغه څلور باندې اکتفا وکړي غاړې مو نه بندېږي والسلام